والله سمیع العلیم محترمو اقسام د طاغوت طاغوت په فیصلو کې ذکر شو دا دویم نمبر طاغوتیت په اطاعت کې کوم اقسام چې مخکې په طاغوتیت په فیصلو کې او محترمو دقه اقسام د طاغوتیت په اطاعت او دارنګې تابعدارۍ کې هم دي هغه څنګه کله چې یو انسان د خپل نفس هره تقاضا او هر خواهش مني، غیر شرعي او د قرآن او سنت او د شرعي نظام په خلاف، نو دغه انسان د خپل خواهش نه اله جوړوي او دلیل پرې دغه آیات الله سبحانه وتعالی وایي أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم الله سبحانه وتعالی خپل محبوب ته وایي پېغمبره خبرې په حال د هغه انسان باندې چې د خپل خواهش نه اله جوړ کړی چې د خپل خواهش هره مطالبه او د خپل نفس هر یو خواهش او هره مطالبه او هره خبره او هره تقاضا پوره کوي شریعت معنې تري نه چې دا تقاضا او مطالبه او خواهش د شریعت موافق دی او که نه نو د انسان د خپل نفس نه اله جوړ کړه ان النفس لامارة بالسوء یقینا نفس دا خو ډېر امر کوونکی په بدو کارونو انسان ته نو باید چې مؤمن مسلمان د نفس هره تقاضا پوره نه کړي او تابعداري یې ونه کړي او اطاعت یې ونه کړي ای بچو د آدم علیه السلام وسلام چې تاسو تابعداري مه کوئ د شیطان دلته د تعبدو دویمه معنا اطاعت چې اطاعت د شیطان مه کوئ ځکه دا ستاسو دپاره دښمن دی نعوذ بالله من ذلک نو د شیطان تابعداري کول دا د شیطان نه طاغوت جوړول دی او دا طاغوتیت دی درېیمه او د هغه د رسول او څوک چې د الله او د الله د رسول په اطاعت کښې تا ته امر کوي نو بیا به د هغه دغه خبره مني او اطاعت به یې کوې ځکه چې ته د هغه دغه خبره بیا ونه منې چې تا ته یې د الله او د الله د رسول کړې ده نو ته بیا د الله او د الله د رسول نه منې نو څرنګې چې اطاعت په ناروا کښې ناروا دی نو دقه رنګې اطاعت نه کول په روا کښې دا بیا ناروا دی تا بیا د خپل نفس نه نو محترمو که حق پرست مونږ ته حق وایي د الله او د الله د رسول خبره نو د هغو اطاعت د الله د الله د رسول اطاعت دی حق چې الله سبحانه وتعالی مونږ ته را رسولی نو دا د رسول الله په واسطه او د تابعینو په واسطه د صحابو په واسطه او بیا د تابعین او بیا داسې وروستو دا لړۍ را روانه ده استادانو په واسطه نو چې تا ته څوک په حقه باندې امر کوي د قرآن او سنت موافق په اسلام کښې د مسلمانانو د جماعت او ټولي دومره اهمیت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه چا وینه حلاله کړې چې د مسلمانانو ډله څیري فرمایي خبردار! داسې داسې حالات به راځي نو چا چې د دې امت په منځ کښې تفرقه پیدا کړه او دوی په یو امام سره راغونډ وه نو دغه سړی په توره ووهئ چې هر څوک وي رواه مسلم په بل روایت کښې داسې دي څوک چې تاسې ته راغی او ستاسې یې د ټولي خبره په یو سړي را غونډه وه او دې راتلونکي سړي ستاسې دغه د وحدت قوت څېره او یا یې جماعت جدا کاوه نو دا انسان ووژنئ او رسول الله صلی الله علیه وسلم بل ځای فرمایي کله چې د دوه خلیفګانو لپاره بیعت واخیستل شو نو وروستنی یې ووژنئ رواه مسلم بل ځای فرمایي د هغه مسلمان وینه حلاله نه ده چې دا ګواهي کوي چې نشته لایق د بندګۍ مګر یو الله دی او زه د الله تعالی رسول یم مګر په یو د درې خبرو چې واده کړی زناکار وي نفس په نفس او هغه سړی چې خپل دین پرېږده او د مسلمانانو له ټولې جدا شي رواه البخاري و مسلم په دې زمانه کښې په اسلامي امت او موحدینو به الله تعالی دا نعمت وشو چې د مسلمانانو لپاره ټولی را تازه شو چې د دوی پکې کوم قوت او کوښښ نه و شامل وروسته له هغې چې څو پېړۍ دغه د خلافت او جماعت نعمت ورک و او په هر مسلمان فرض وه چې د خلافت او جماعت د بیا راوستو لپاره کوښښ وکړي بلکې په دې خبره ورسره حساب کېده. اوس چې الله تعالی په خپل ځانګړي رحمت او نعمت راوسته، نو په هر موحد مسلمان فرض دي چې په ژبه او عمل د خپل رب شکر وکړي، په خپلو خاصو او عامو جلسو کې د دې نعمت په اړه خپله مثبته رایه خپره کړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. کله چې ستاسې رب ښکاره اعلان وکړ، که تاسې شکر وکړ نو زه به تاسې ته نعمتونه زیات کړم او که ناشکري مو وکړه نو زما عذاب ډېر سخت دی. سورت ابراهیم اووم آیت په قرآن کریم کې دوه داسې ایتونه دي چې د هغې د تفسیر او په هغې کې د سوچ او تدبر څخه هېڅکله هم هغه څوک مخ نه اړوي چې الله تعالی پرې خپل کوم نعمت کړی وي مګر دغه اړول به د دې انسان لپاره په دنیا او آخرت کې د خفګان او ارمان لامل وګرځي دغه خبر ورکړ چې که دوی د نعمت شکر وکړ، نو خپل فضل به پرې زیات کړي، رزق به ورته پراخه کړي او په ټول عالم به یې برلاسي کړي. سفیان ثوري رحمه الله وایي، لئن شکرتم، یعنې که تاسې د دې نعمت شکر وکړ او دغه مو زما له خوا وباله، نو لأزیدنکم، زه به ستاسې نېک عمل او زما تابعداري زیاته کړم. قتاده رحمه الله وایي، الله تعالی دا په ځان حق لازم کړی چې څوک ترې څه وغواړي، هغه به ورته ورکوي او چې څوک شکر کوي هغه ته به نعمت نور هم زیاتوي الله تعالی نعمت کوونکی د شاکرینو سره مینه کوونکی دی نو تاسې د الله تعالی په نعمتونو شکر وکړئ جعفر صادق رحمه الله وایي کله چې په تا د الله تعالی له طرفه کوم نعمت وشو تا غوښتل چې دغه نعمت در باندې دوامداره شي نو په دغه نعمت د الله تعالی حمد او شکر ډېر وایه د الله تعالی په دې وینا کښې چې، بنعمت ربک، د نعمت تفسیر سلف صالحینو رضی الله عنهم و رحمهم کړی چې دا قرآن کریم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوت، نېک عمل او خیر رسېدل دي، ځکه دغه لفظ د دنیا او اخرت خیرونو ته شامل دی. لیکن په یو انسان د الله تعالی تر ټولو لوی نعمت دا وي چې دې ته یې د اسلام هدایت کړی وي، ځکه بغیر د دغه نعمت یعنې سلامتیا او استسلام د انسان سینه تنګوي. زندګي یې سختوي او منډه ترړه یې ټوله په ګمراهۍ کي وي، بیا ورسره الله تعالی د قیامت په ورځ نه خبرې کوي، نه ورته ګوري، نه یې له ګناه پاکوي او د ده لپاره سخت عذاب وي، نو دنیا او آخرت دواړه یې تاواني شي او دغه ډېر ښکاره تاوان دی، هر چه په مسلمانانو د مؤحد ټولي نعمت دی، په ځمکه د خلافت نعمت، قتاده رحمه الله وایي د یو نعمت د شکر څخه دا هم ده چې هغه خپور کړی شي فضیل ابن عیاض رحمه الله وایي مخکې به دا خبره کېده چې د نعمت د شکر څخه دا هم ده چې هغه خلکو ته بیان کړی شي حسن بن علي رضی الله عنهما وایي که یو خیر در ته ورسېده نو خپلو وروڼو ته یې په هکله ووایه ابو نظره رحمه الله وایي مخکې به مسلمانانو داسې ویل چې د نعمت له شکر څخه دا خبره هم ده چې هغه بیان کړی شي چا چې د لږ شکر ادا نه کړ، نو د ډېر شکر به هم ادا نه کړي او چا چې د خلکو شکر ادا نه کړ، نو د الله تعالی شکر به هم ادا نه کړل شي او د الله تعالی د نعمتونو تذکره کول هم شکر دی او د نعمتونو د تذکرې پرېښودل ناشکري ده. د مسلمانانو ډله نعمت دی او ډلبازي عذاب او په چا چې یو نعمت وشي او د هغه یادونه یې وکړه، نو ده شکر ادا کړ او که یې پټ کړ، نو ده ناشکري وکړه. او چا چې په داسې صفت ځان ښایسته کړ چې په ده کښې نه وو نو دا داسې دي لکه د درواغو جامه یې چې په تن کړې وي او چا ته چې یوه تحفه ورکړل شي او ده سره څه وو نو بدله دې ورکړي او که بدله ورسره نه وه نو د هغه صفت دې وکړي ځکه چا چې د یو نعمت په وجه د چا صفت وکړ نو هم یې شکر ادا کړ او چا چې پټ کړ نو ده ناشکري وکړه الله اکبر په مسلمانانو الله تعالی څومره لوی نعمت دی چې د اسلام دین یې ورکړ او د مسلمانانو په ډله کې یې وجود لري که چېرې د الله تعالی احسان نه نو دا انسان به هم د بنګلو او قبرونو د طواغیتو څخه د کوم یو بنده غلام وی که چېرته د الله تعالی احسان نه نو دا به هم اوس د طواغیتو د ملایانو او د جهمي دایانو تابع وی که چېرته د الله تعالی احسان نه نو دا به هم یو نرښځی وی چې د ښځو سره به ناست وی که چېرته الله تعالی احسان نه وی نو اوس به دی هم په دارالکفر کې وی او د پولیسو او کافرو قاضیانو او جاسوسانو او پوځیانو او نورو مرتدینو تر منځ به اوسېدی او که د الله تعالی احسان و نو اوس به دا هم د خوارجو او باغیانو او نورو بدعي او ګمراه ډلو څخه وې نو د الله تعالی لپاره ډېر شکر دی چې موږ ته یې د دغې هدایت وکړ او موږ نه وو چې دغه لاره ومومو که چېرته راته الله تعالی هدایت نه وای کړی د دغې لیکنې پاتې برخې به انشاءالله تاسې په راتلونکو خپرونو کښې واورئ والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته موږ ډېر پلټنه وکړله، د خلافت تحقیقات مو هم وکړله او هلته په شام کښې هم زموږ ملګري تللي وو، د هغوی هم موږ تپوس وکړله، ټوله دا خلافت موږ ته داسې حق و حقیقت ښکارېدله، د دې لپاره موږ دا کم مشکلات چې موږ ته راغې، موږ برداشت وکړله. دا د خلافت اسلامي د سپېڅلي کاروان سره مله لارویان څه خبرې او کوم پېغام لري؟ درنه اورېدونکو! په دې هیله چې روغ جوړ او د صحت جامې مو په تن وي، خوشحاله، سوکاله او ارام ژوند به ولرئ او د خپلو راډیوګانو تر څنګ به ناست یاست او زموږ خپرونې به په ډېره مینه او لېوالتیا سره اورئ. درنو اورېدونکو! په همدې خپرونه کې موږ غواړو چې د حق د پلویانو، څښتنانو، لارویانو او د حق پسې لالهانده او تلاش کوونکو سره خبرې اترې وکړو. په نننۍ خپرونه کې راسره هم د هغه اشخاصو له جملې څخه چې غوښتل یې ځان تر حقه ورسوي، مېلمه، قعقاع ابن عمر دی. لومړی خو خپل مېلمه ته ښه راغلاست وایم. او زه هم په خپل وار سره د خلافت غږ ټولو کارکوونکو ته د جناب نبي کریم صلی الله وسلم تلپاتې ډالۍ چې عبارت له السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وړاندې کوم. مننه قعقاع صاحب! که لومړۍ پوښتنې ته را شو، د ژوند کولو مقصود او غرض معلوم دی؟ چې د الله رب العزت عبادت کول او د هغه بندګي، خو ډېر خلک دي چې د خپل ژوند د اصلي مقصود او د اصلي فدایښت غم ورسره نه وي، فقط د خېټې غم ورسره وي، یو څه فدا کړي چې ویې خوري که حلال وي که حرام. له تا سره څنګه دغه فکر او احساس پیدا شو چې د حق پلټنه شروع کړئ یا د حق تلاش وکړئ؟ ان الحمدلله نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير الله تبارک وتعالی شاهد دی، د هغه ظلم، وحشت او بربریت خپل اوج ته رسېدلی دی، یوویشتمه پېړۍ ده او د دغه هر څه دپاره یعنې دغسې یو عالمي هغه په کار و لکه خلافت، لکه څنګه چې په لومړنیو وختونو کښې و او الحمدلله ثم الحمدلله بیا هم الحمدلله خلافت راغی الحمدلله په ټوله نړۍ باندې هغه شو د ظلم وحشت او بربریت دغه لړۍ کومې غچې دي انشاءالله تورې دا به هم پای ته ورسېږي په دې سره انشاءالله او موږ هم غوښتل چې د حق دغه وکړو الحمدلله موږ هم الله تبارک وتعالی په خپل هغه سره او مهربانۍ سره یعنې خصوصي انعام یې د ځکه په موږ کښې کوم کمال هېڅ نه شته دی الحمدالله موږ الله تبارک وتعالی راوستو او د حق پلټنه په دې هغه باندې یعنې انشاءالله دا خلافت چې دی په منهج النبوي صلی الله علیه وسلم باندې ولاړ دی الحمدالله قرآن دلته حاکم دی او په نبوي حدیثو باندې او په قرآن عظیم الشان باندې فیصله کېږي خلافت کله هغه شو زموږ په زړو کښې هغه وو چې موږ به یعنې ډېر وخت مو سوالونه دغه وکړل خو ما په خپله باندې ګرانه وروره ډېر ځله مې دغه کولو چې یا الله چې دا څه کمی دی په ما کښې چې زه نه شم کولی چې لاړ شم حالانکې په دې حقیقت باندې رسېدلی وم ان شاء الله دا هماغه هغه دی چې جناب نبي کریم صلی الله علیه وسلم یې څوارلس نیم سوه کاله مخکې یادونه کړې وه چې داسې خلافت به ان شاء الله را ځي او دا به اخري خلافت وي او په هغه کښې به چې دی مهدي حرسمان به هم په هغې کښې را ځي الحمدلله دا هماغه خلافت دی او دغه دی ډېر زیات خوشحاله یم الحمدلله بیا هم د الله شکر ادا کوم الحمدالله او الله تبارک وتعالی د هجرت دا دغه را کړو لکه وس او توان الله تبارک وتعالی را کړو لکه څنګه چې جناب نبي کریم صلی الله وسلم هجرت کړی و عمر رضی الله عنه کړی و نورو صحابه کرامو رضی الله عنهم اجمعین کړی و یعنې نن موږ سره جناب نبي کریم صلی الله وسلم نه شته صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین نه شته او الحمدلله هجرت زموږ بلکل انشاءالله د هغوی په نقش قدم باندې دی الحمدلله هغوی هم مکه معظمه پرېښې وه بغیر له کومې ځنه موږ هم الحمدلله خپل کلي خپل ځایونه مو چې پرېښي دي، یعنې بغیر له کوم هغه نه مو پرېښي دي، الحمدالله او د الله د رضا په خاطر مو پرېښي او د الله د رضا په خاطر مو هجرت کړی، انشاالله هجرت مو د هغوی سره بلکل انشاالله مشابه دی. قعقاع صاحب تاسې د هجرت یادونه وکړه چې غوښتل مو چې د دارالکفر نه دارالاسلام ته هجرت وکړئ او تاسې هماغه راغلي یو خلافت سره یو ځای شوي او هجرت مو کړی دی څومره وخت کېږي چې هجرت مو کړی دی تقریبا داسې یوه څلورمه میاشت ده چې راغلی یم د خلافت پاک صف ته مبارک صف ته الحمدلله الحمدلله قاقا صاحب دلته په هجرت کولو باندې څنګه خوشحاله یې الحمدلله هجرت مې چې وکړو ډېر زیات خوشحاله یم سکینه اطمینان الحمدلله ډېر زیات هغه دی ډېر خوشحاله یم الحمدلله په هجرت کولو سره بس د الله تبارک و تعالی نه ډېر راضي یم، الله دې هغه هغه په ما کښې پیدا کړي چې زه په هغې سره د الله تعالی د دغه احسان او دا خصوصي انعام د هجرت چې په ما باندې وکړو چې زه دې جویره ادا کړم او د الله رب العزت کامل عبادت وکړم. قاقا صاحب هغه ژوند چې تاسې مخکې په دارالکفر کې درلود او طبعا هلته به سهولتونه او دارنګ امکانات به برابر وو هغه د ژوند کولو وسایل به هم برابر وو. کله چې خلافت ته راغی، دارالاسلام ته راغی، د هغه ژوند چې مخکې تاسې په دارالکفر کې تېراوه، اوس دلته په دارالاسلام کې ژوند تېروئ، څومره فرق او توپیر محسوسوئ؟ الحمدلله ثم الحمدلله ثم الحمدلله، زموږ ارمانونه پوره شو، زموږ د ژوند هغه ارمان چې و، چې موږ. یعنې زموږ فیصلې دې په قرآن عظیم الشان او په احادیثو باندې وشي الحمدلله هغه دغه پوره شو زموږ نو موږ هېڅ کولی نه شو چې دغه دغه واخلو او د هغه ژوند سره چې هغه یوه داسې زندګي وه چې موږ حرامو ته نه کتل موږ حلالو ته نه کتل زموږ زندګي د اسلام برابره نه وه موږ په ټاکلو حدودو کې قلمرو کې د اسلام نه وو چا ته مو یو څه د اسلام پر دغه باندې ویلی نه شو موږ خپله برابر نه وو الحمدلله خوراک د هغې هېڅ څه موږ چې دی په هغې سره هغه نه شو ورکولی ډېر فرقونه دي خو دا دی چې لکه مطلب د ژوند لوازمات او سهولتونه که په کته مهیا مو خو هغه لکه دا دی که نه سکینه د قلب موجوده نه وه خوند نه و په کې واقعیت خبره ده یعنې د زړه دغه چې چېرته موجود نه وي داسې نوم دی نو هغه سهولتونه او هغه دغه چې دی هسې یعنې بې ځایه دي الحمدلله دلته ډېر د زړه زموږ یعنې اطمینان کې دی الحمدلله ثم الحمدلله بیا هم زموږ ټولې فیصلې چې دي که زموږ سره هر څومره ساحه په لاس کښې ده الحمدالله په هغې کښې قرآن عظیم الشان د الله تبارک و تعالی اقوال دي قرآن عظیم الشان دا ډبرې دي احادیث المبارک دي دا جناب نبي کریم صلی الله علیه وسلم وینا ده په هغوی باندې زموږ فیصلې دي الحمدالله حدود قایمېږي الحمدالله په ټولو باندې یو رقم ته. الحمدالله دلته موږ سره که څوک اسیران دي یعنې بندیان دي هغوی هم چې دی یو مجاهد باندې فوقیت برتري نه لري او مجاهد یې په دوی باندې نه لري شکر دی الحمدالله بس همدومره دغه یي یعنې دا د خلافت او د حقیقت یو ثبوت دی الحمدالله. کاکا صیب خلافت ته له راتګه مخکې درسره کوم شکونه او شبهات موجود وو؟ خلکو کوم تهمتونه خلافت پورې تړل؟ خلکو خو په خلافت پورې یعنې الله تبارک وتعالی شاهد دی قسمه قسم تهمتونه تړل باوجود د دې حالانکې زموږ خو ارمان و چې الله تبارک وتعالی خلافت قایم کړي خو دوی سره د دې هم یعنې د یو مادي دغه په خاطر باندې د یو څو ډالرو پیسو دغه په مقابل کښې چې دوی مطلب له حقه دغه کولو او مطلب دوی قسمه قسم دغه به دوی ویل تهمتونه یې تړل مطلب دا چې دا د امریکې خلک دي د پاکستان خلک دي ظلمونه کوي وحشت کوي حالانکې په برمه مملکت کښې چې دی چې د خلافت خلافو خلکو چې دی چې هغه ماشوم سپېري کړی وو هغه یې دلته په دوی باندې را وتپلو چې مطلب لکه دا کار دلته شوی دی قعقاع صاحب! تاسې چې کله خلافت ته راغلئ، هغه شکونه او شبهات مو ختم شول او د خلکو هغه خبرې چې د خلافت پسې تړلې، سمې وې که څنګه؟ خلکو چې کوم تهمتونه یعنې په خلافت پورې تړل، الحمدالله هغه بې ثبوته خبرې دي. الحمدالله موږ دا خبرې غیر له کومې غله کوو، ولې الله تبارک و تعالی ته ورتګ دی، هغه خلک به هم ځواب ورکړي که مو چې دغه تهمتونه غیر دغه وتړل او موږ هم چې دی که موږ هم په دا خپلو کې خبرو کې صادق او رښتیني نه یو، یعنې دمګړی چې زه غږېږم، او دغه شبهاتو باره کښې خبرې کوم زه هم الله تعالی ته جواب ورکوم خو الحمدالله ان شاء الله الله تبارک وتعالی زموږ دعرش د پاسه د خپل شان مطابق استوا کړې اوس دم ګړۍ ماته ګوري او الحمدالله زه دغه خبرې کوم د خپلو خبرو کښې یعنې الحمدالله ثم الحمدالله بیا هم الحمدالله صادق یم او دا کوم خلک چې دا خبرې کوي چې لکه مطلب دا د ایسای چې د پاکستان استخباراتي شبکه ده چې یعنې د هغوی تر تسلط لاندې دي او دوی دلته راغلي دي الحمدالله دا خبره بېخي دغه ده او الحمدالله د دې خلکو سره هم موږ چې دی خطوط لرو تشکیلونه ورته کوو ټول د طاغوت الحمدالله زموږ دا دغه دی انشاءالله چې موږ تر څو ژوندي یو انشاءالله او که موږ نه یو انشاءالله زموږ نور وروڼه د الله په فضل و کرم سره او د الله د رضا په خاطر انشاءالله د دوی سره زموږ جنګ دی او انشاءالله وي به تر څو اسلام غالب شي انشاءالله او شریعت نافظ شي او د الله تبارک وتعالی کلمه چې دی دا په ټول جهان باندې لوړه شي انشاءالله انشاءالله یعنې اوس د جناب نبي کریم صلی الله علیه وسلم د دې خلافت وینا کړې نن نه څوارلس نیم سوه کاله مخکې نو د هغه خبره چېرته دا کېدای شي که ځه کېدای چېرته شي نه شي انشاءالله ځکه هغه د الله تبارک وتعالی اخري رسول الله و او قرآن عظیم الشان په هغه باندې نازل شوی او یعنې هغه خو دا د غیب وینا داسې نه وه کړې او دا د حقیقت نه چې دی دا سرغړونه ده، سترګې پټول دي. یعنې که یو سړی سوچ وکړي د جهان تقریبا داسې که په تقسیم باندې یې وواړی دوه ملټه چې دی کال ته رسېږي پنځوس زره کاله د قیامت عظیم الشانه ورځ په دغه ورځ باندې حساب کېږي کتاب کېږي په دغه ورځ باندې فیصلې کېږي د جنت د دوزخ اوس دا خو صحیح خبره ده یعنې جنت درې ټکي شو جیم نون تې دوزخ هم همدغسې واخلئ او درې ټکي شو فکر دی خو دا دی اوس دوزخ په خپله باندې اووه طبقې لري او مطلب لکه ډېر یو دردوونکې یوه دغه خبره ده که انسان په خپله باندې دا داسې دا کښې راولي هېڅ تصور دی د دوزخ کېدای نه شي جنت هم همدغسې واله د مزو ځای دی یعنې هېڅ دغه نه کېږي د پس د مرګه چې دی موږ الله تبارک وتعالی ته ورځو یعنې روح چې دی زموږ ځي بره کوم چې زموږ څخه نیک عمله صالح انسان وي هغه پورته دغه ملایک هم په ډېر ښایسته شکل باندې بدرګه کوي ان د الله تبارک وتعالی پورې الله تبارک وتعالی بیا اجازه ورکوي دغه انسان ته چې دا پورته راولې پس له هغې الله تبارک وتعالی ملایکو ته دغه کوي چې دا د ده لیکل چې دی دا په علیین کښې وکړي او کله چې انسان بد وي الله تبارک وتعالی امر کوي دا څرنګ دی چې دا مردار چې دی دا کته بوځئ دا تر ما مه راپرېږدئ او د ثبت نام چې دی په سجین کښې وکړئ حالانکې دا به ډېره بده دغه وي ولې دا ابدي فیصله ده چې ابد دپاره به دا وشي یو د مزو په ځي کښې او بل چې بیا په داسې یو ځي کښې چې اوس ته یوازې که دې دغه ته وګورې چې دا خلک د الله نه اوبه وغواړي او کمې اوبه دوی ته ورکړل شي او هغه څکل کېږي په هغې سره د انسان کولمې چې دی دا شکېږي نو دا که چېرته په حقیقت کښې سړی په ذهن ته را ولي ذهن ورته کار نه شي ورکولی زه خپل داني دا ډېر دغه ته را ولم خو یې سوچ نه شم کولی چې دا به څه رقم ته سیانۍ حالانکې یعنې که دا عذاب دی دا ذهن ته نه شم راوتلی ډېره سخته ده واقعا ډېره سخته به وي ګورئ که یو سړی دغه وکړي یعنې مقصود پېژندل الله تبارک وتعالی دې خلکو ته وایي کوم خلک چې په الله په دین باندې د کلمې په خاطر باندې دا قربان شوي الله تبارک وتعالی د قیامت په ورځ یعنې ټول انسانان ولاړ په شمول د انسانیت د پلار د انسانیت د مور ټول انبیا علیه صلات وسلام وایي لاره پرېږدئ دا خلک لوڅ مخ را ځي د الله دیدار ته او الله تبارک وتعالی دوی ته د خپل د رحمت د سوري لاندې ځای ورکوي کومو کسانو ته کومو چې خپل د ژوند مقصود او د غیب پېژندل شوی هغه چې دی هغه په علین کښې لیکل کېږي چا چې مطلب د الله د رضا په خاطر باندې قرباني ورکړي هغه جهاد دی هغه عبادات دي یعنې خلک باید څه وکړي د اخرت ژوند ته دوی باید متوجه شي د دنیا ژوند چې یو فاني ژوند دی د دې څخه راتېر شي او خپلې ټولې هیلې، ارمانونه او امېدونه چې دی په قرآن عظیم الشان، په نبوي احادیثو او ان شاء الله اوس خلافت قایم دی، په خلافت پورې وتړي. جزاک الله کاکا صاحب د یو حق لټونکي په حیث باندې هغه کسان چې غواړي ځان تر حقه ورسوي خو لا تر اوسه نه دي توانېدلي چې ځان تر حقه ورسوي او د حق سره ملګري شي او اسلامي خاوره د کفارو مرتدینو له نظامونو پاکه کړي دغه کسان ته ستاسې پیغام څه دی هغه کسان چې دوی په زړه کښې موافق دي که چېرته دوی نه شي کولی دوی باید د الله تبارک وتعالی څخه مرسته په دې کښې وغواړي ځکه موږ که په یو کار کښې سل په سلو کښې دغه وکړو دې کښې د الله رضا نه موږ نه شو کولی یعنې موږ باید د الله تبارک وتعالی نه مرسته وغواړو په دې کښې په دغه راتګ کښې ځکه دا را تګ هم چې دی دا هر چا ته نه دغه کېږي ځکه نه نصیب کېږي الله تعالی قرآن کښې وایي که مطلب دغه کفارو ته چې دی دوی ته ظلم باسي ځان ته یې تاسې ته هېڅ حاجت نه شته دی او اخر ته همداسې دم ځکه چې یو ملایک دومره دغه ولري چې د هغې شپږ سوه وزرې یو وزر شرق او غرب لاندې کوي خو چې دوه وزره یې ووهل خلاصه شوه خبره دنیا را غونډه شوه خو بیا هم موږ هم اشرف المخلوقات یو او ان شاء الله د الله تبارک وتعالی څخه به سوال کوو د هغه نه به غوښتنه کوو هغه ته به ژاړو ان شاء الله دا د کامیابۍ دغه دی او الحمدلله خپلې هیلې باید په دې پورې هغه کسان چې ان شاء الله په زړونو کښې موافق دي کوم که یعنې کوم شبهات که دوی زړونو ته راولېږي دوی باید څه وکړي خو مخې سره باید د شبهاتو په دغه کښې دوی باید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم په دا شیطان سره ولې دا موږ دغه کوي یعنې دا یې ده وعده ده د انسانیت پلار چې دی ده د جنت دغه کړی را کوزده کړی نو موږ به څه کوو د الله تبارک وتعالی څخه به مرسته غواړو د شپې باید الله تبارک وتعالی ته ودرېږو د هغه خپل وس مطابق یعنې ژړا فریاد چې پروردګاره موږ یې دا دغه څخه محرومه مه کړې او د خلافت څخه الحمدلله چې کامیاب شو ځکه دا خلافت دی چې جناب نبي کریم صلی وسلم د دې وړاندوینه کړې وه او الحمدلله هغه چې دی اوس په ځمکه باندې نافظ دی انشاءالله راغلی دی او ډېر غټ انعام دی ډېر غټ نعمت دی او الله تبارک وتعالی دې نه یو مسلمان هم بې برخې نه کړي او خاصتا هغه کسان چې هغوی کښې به خیري او خیر به پکې موجود یعنې هغه دې الله تبارک وتعالی دغه صف ته راولي یعنې الحمدلله موږ د ځان دپاره غوښتی دی د ځان دپاره مو الله تبارک وتعالی نه سوالونه کول الله پوره کړل د نورو باره کښې مو غواړو انشاءالله که په چا کښې اوس دوی داسې یو دغه هم لري چې یعنې لږ غوندې دغه دوی لري اول خو لکه داسې بیا انشاءالله د زړونه دې هر څه وباسي دوی ځای شي انشاءالله دلته به دوی وګوري دغه څوک چې غواړي چې خلافت له راشي نو دوی باید څه وکړي مبارزه وکړي مجاهده وکړي او کوشش سایه وکړي او د الله تبارک وتعالی په فضل باندې الله تبارک وتعالی دوی چېرته را ولي د خلافت پاک صف ته دغه رحمت کښې را شي او دغه خصوصي انعام کښې الله تبارک وتعالی دوی را ولي په خپل فضل او کرم سره مننه جزاک الله خیرا قعقاع ابن عمرو صاحب چې حاضر شوې موږ سره مرکه وکړه. تاسې نه هم مننه. د خلافت غږ راډیو د حق پلټونکي د خپرونې درنو قدرمن اورېدونکو دا وه د دې اونۍ د حق پلټونکي خپرونه هیله ده چې د خوښۍ وړ مو ګرځېدلې وي او ډېره فایده مو ترې اخیستې وي تر بلې خپرونې چې بیا د یو بل مېلمه سره ستاسې درنه چوپړ ته حاضرېږو تاسې په متعال ذات سپارو والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو خلافت غږ خبري ګړی خلافت غږ خبري ګړی د اسلامي دولت د پرمختګونو، فعالیتونو، لاسته راوړنو او بریاوو په اړه هر اړخیز خبرونه. په موصل کې لسګونه عراقي سرتېري وژل شوي او درېیو څارګرو الوتکو ته یې مجاهدینو سقوط ورکړی. د مختلفو عملیاتو په لړ کې د موصل په جنوب کې هم ګڼو مرتدینو ته مرګ ژوبله اوښتې. د شرقاد ښار په شمال کې پېنځلس تنه مرتدین وژل شوي. د شمالي بغداد څخه خبرونه وايي چې د اتحادي ځواکونو په یوه مرکز څلور استشهادي بریدونه شوي. په بنګله دېش کې هم استشهادي برید ترسره شوی. او د خراسان ولایت په کوټ سیمه کې د مرتدینو چاپه له سختې ناکامۍ او شرموونکې ماتې سره مخ شوه. اوس هم پوره خبرونه واورئ بسم الله الرحمن الرحیم په موصل کې لسګونه عراقي سرتېري وژل شوي او درېیو څارګرو الوتکو ته یې د اسلامي دولت مجاهدینو سقوط ورکړی په لوی الله د توکل څخه وروسته د اسلامي دولت سرښندویانو د درازنوف اسلحې په وسیله د نوي موصل، نابلس او رساله سیمو کې اتلس تنه عراقي سرتېري وژلي او یو شمېر نور یې ژوبل کړي دي. په همدې حال کې د رافظي ملیشو درې څارګرو الوتکو ته هم د موصل ښي لور پېنځم پول په برخه کې د اسلامي دولت مجاهدینو سقوط ورکړی دی. د اسلامي دولت ثقیله کتیبې د لوی الله په فضل د نوي موصل، العامل، نابلس او نورو سیمو کې د رافضي مرتدینو او اړونده نورو ملیشو په پنډغالو پېنځه سوه دوه پنځوس فیره د هوان مرمۍ او شپاړس د کاتیوشا راکټ مرمۍ ورتوغولي چې الحمدلله ډېری مرمۍ په هدف لګېدلې دي. او د موصل شمال غرب څخه خبرونه وايي چې د رافضي ملیشو یو بي ایم پي ټانک او یوه اراده نظامي واسطه د بادوش منطقې ته نږدې د اسلامي دولت د مجاهدینو له لورې د ځای په ځای شوي ماینونو ښکار شوې چې په پایله کې نظامي وسایط او پکې سپاره سرتېري له منځه تللي دي خبر زیاتوي چې د بابطوب منطقې په اطرافو کې د روافظو د اتحادي پولیسو په موټر د اسلامي دولت مجاهدینو د اسپیجناین برید ترسره کړی چې نظامي واسطه سره د سپرو پولیسو له منځه تللې همداراز د مختلفو عملیاتو په لړ کې د مصر په جنوب کې هم ګڼو مرتدینو ته مرګ ژوبله اوښتي په لوی الله د توکل نه وروسته استشهادي ورور ابوجنت المصلاوي تقبله الله د العقیدات په سیمه کې خپل د چاودېدونکو توکو ډک ماشین د رافضي عراقي ملېشو او واکونیش چټکو قطعو په پنډغالو کې چولی چې په پایله کې لسګونو مرتدینو ته مرګ ژوبله اوښتې درې عرادي همر ټانکونه یو زريپوش ماشین درې عرادي نظامي ماشینونه هم په یاده تلوال برید کې له منځه تللي دي د شنقاط په شمال کې پېنځلس تنه مرتدین وژل شوي ګڼ نور ژوبل دي او دېرش عراده جنګي وسایط یې ویجاړ دي. په لوی الله د توکل څخه وروسته د اسلامي دولت سربازانو د شرقاط ښار په شمال الحواریه سیمه کې د عراقي ځواکونو او رافظي ملیشو په پوستو برید ترسره کړ. د دغه سختو نښتو په لړ کې چې د رحمن ذات او شیطان د لښکرو تر منځ یې جریان لره، په همدې حال کې د اسلامي دولت یو اتل استشهادي خپل د چاودېدونکو توکو ډک واسکټ په وسیله د مرتدینو په بڼغالي کې برید ترسره کړ چې په پایله کې یې ګڼو مرتدینو ته مرګ ژوبله واوښته. له دې وروسته مجاهدینو پرمختګ وکړ چې د همدې مخکې تلو په ترڅ کې یې پېنځلس مرتدین ووژل او ګڼ نور یې ژوبل کړل. همداراز د دغه اتلوالو بریدونو په لړ کې پېنځه همر ډوله ټانکونه، دوه کوجار او د څلور ذریپوش ټانکونو په شمول د دښمن دېرش ارادې نظامي وسایط هم له منځه تللي او د لوی الله په فضل مجاهدین روغ رمټ سره د غنیمتونو خپل مرکزونو ته ستانه شوي دي ولله الحمد والمنه. د شمالي بغداد څخه را رسېدلي خبرونه وایي چې په لوی الله د توکل نه وروسته د اسلامي دولت څلور تنه استشهادیانو هر یو ابوقعقاع العراقي ابوابراهیم الترکي ابوالحارث الشامي او ابوعثمان الشامي تقبلهم الله د خفیفه وسلو لاسي بمونو او چاودېدونکو واسکټونو په درلودلو سره هغه قرارګاه ته لار پیدا کړه چې په کې د اتحادي فوځونو امیر او شیعه ملیشو مسؤول شتون درلود وروسته د ټولو موانعو لرې کولو څخه د مرتدینو سره نښته پیل شوه د څو ساعته نښتې څخه وروسته کله چې استشهادیانو سره مهمات خلاص شول او ګڼ مرتدین یې ووژل نو بیا یې د پاتې ژوندیو مرتدینو په منځ کې خپل د چاودېدونکو توکو ډکو واسکټونو ته چاودنې ورکړې چې په پایله کې د مرتدینو د مشر لطیف الجاري په شمول لسګونه مرتدین ووژل شول او ګڼ نور ژوبل شول د اسلام د اتلو فدایانو ته د فردوس جنت غوښتونکي یو او په بنګله دېش کې د پولیسو په مرکز استشهادي برید شوی. د بنګله دېش څخه تازه را رسېدلي خبرونه وایي چې د اسلامي خلافت یو اتل استشهادي خپل د چاودېدونکو توکو ډک کمربند ته د ډاکا په ښار کې د پولیسو په مرکز کې چاودنه ورکړې چې یو شمېر مرتدین یې وژلي او ګڼ نور یې ژوبل کړي دي ولله الحمد والمنه او دا هم خراسان ولایت د خراسان ولایت په کوټ منطقه کې د امریکایانو او د دوی د مرتدو مزدورو افغاني کمانډویانو چاپه له شرموونکې ماتې سره مخ شوه په ګورګورې منطقه کې د شرمېدونکې ماتې څخه وروسته نږدې لسو ورځو را په دې خوا د کوټ په سیمه امریکایي ځواکونو او د دوی مزدورو مرتدو ملېشو هوایي او ځمکنیز عملیات پیل کړل چې د لوی الله په ځانګړي فضل د سخت هوایي بمبار په پایله کې هم راغلي سره کافر او مرتد ځواکونه په دې هم ونه توانېدل چې د اسلامي دولت د تمکین ساحې ته را داخل شي چې په دې وروستیو کې د جلال اباد هوایي ډګر څخه د دوی پرمختللې وسله کروز مزایل هم استعمال کړل او په ډېره بېرحمۍ هغه منطقې په لسګونو کروز توغندیو وویشتل چې د عوامو خلکو کلي په کې اباد وو، چې لله الحمد الله عز وجل په ځانګړي حفاظت د اسلام بچیانو ته په دغو درنو بمباریو او بریدونو کې د پام وړ تلفات نه دي وراوښتي او الله رب العزت یې ساتنه کړې. یوازې په کروز او جېټ بریدونو یې د مؤمنو ولسونو په لسګونو اباد کلي د لوټو په ډېریو وبدل کړل. کله چې د دوی هره حربه ناکامه او د الله په مدد د شرموونکې ماتې سره مخ شوه، نو تېره شپه یې د څو ډوله طیارو په سخت شور او بمبار کې د اسلامي دولت په زمرو د ناڅاپي حملې هڅه په داسې حال کې وکړه چې لله الحمد اسلامي دولت عسکر لا له وړاندې د دې چاپې په طرحه خبر وو، ځکه نو د اسلامي دولت عسکر لکه د وږيو زمرو په څېر په هر کمين ځای او خوړون کې چاپې ته د سخت ګوزار ورکولو په نيت ګوته په ماشه ځای په ځای شول، چې کله مرتدين ساحې ته را داخل شول، نو د پرله پسې ماينونو د چاودنو او مرګونو بريدونو په پايله کې د ګڼو تلفاتو ور اوښتو وروسته يې مرداران په ميدان پرېښودل او چاپه يې له شکست سره مخ شوه، چې بيا يې د سخت بمبار په لړ کې امبولانس څرخکې خپلو مردارانو او ټپيانو انتقال لپاره کېنولې او ماتو ګوډ په شا شول. د یادولو وړ ده چې څه موده وړاندې افغاني کمانډویانو او د دوی بادارو امریکایانو په ګورګورۍ سیمه هم ورته چاپه وهلې وه چې هلته هم په ورته انجام اخته شوي وو او ترېنه د پاتې غنیمتونو انځورونه یې په خواله رسنیو کښې هم خپاره وو هېره دې نه وي چې د ټولې نړۍ کافرو په وسله او سلا مجهزه قوه څو څو ځل د الله عز وجل په عظیم نصرت ماته شوې او هر ځل د یو شکست د شرم پټولو په پار بیا بیا بریدونه کړي خو مجاهدین ورته هر ځل غخ ماتوونکې ماتې ورکړې اوس پوښتنه دا ده چې د دومره درنو بمباریو، درنو توپونو او کروز میزایلونو د بریدونو په ملتیا ولې دا د کفر لښکرې د اسلامي دولت په تش لاس د ګوتو په شمېر مجاهدینو نه شي بریالي کېدلای؟ ځواب یې له دې پرته بل څه نه تر سترګو کېږي چې د رحمان لښکرو سره د همغه رحیم او رحمان ذات مرسته او کومک دی. ژر ده چې انشاءالله دا بې وسه مجاهدین به په ټوله نړۍ د الله عز وجل قانون حاکم کړي. بإذن الله. د خبرونو پای. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وساءت مصيرا ژباړه څوک چې د الله د رسول په خلاف ودرېږي وروسته له هغه چې دوی ته سمه لاره واضحه شي او بیا هم د مؤمنانو د لارې پرته په بله لار روان شي نو موږ به یې هم هغه لور ته واړوو کوم ته چې یې مخه ده او جهنم ته به یې داخل کړو چې ډېر بد ځای د ورتګ دی د ابوسعید خدري رضي الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي تاسو به د مخکینو امتونو تابعداري کوئ لوېشت په لوېشت او ګز په ګز تر دې که هغوی چېرته د خادمۍ سوی ته ننوتلي ول نو تاسو به هم ورننوځئ صحابه کرامو وویل ای د الله رسوله یهود او نصارا هغه وفرمایل نو څوک متفق علیه له کفارو سره د مشابهت بېلګې، لومړی، د هغوی سره په عقیده کې مشابهت، لکه د پېغمبرانو او نېکانو په حق کې غلو کول. دویم، د هغوی سره په عباداتو کې مشابهت، لکه د نکاح پرېښودو او غوښو نه خوړلو عبادت. درېیم، د هغوی سره په عاداتو کې مشابهت، لکه د شنبې او یکشنبې په ورځ کار نه کول. څلورم، د هغوی سره په شکل کې مشابهت کول، لکه ږیره خریل او برېت پرېښودل. پنځم، د هغوی سره په جامو کښې مشابهت کول، لکه د هغوی د بادشاهانو، ملایانو او پیرانو جامې اغوستل. شپږم، د هغوی اخترونه لمانځل او هغوی ته پرې مبارکي ویل، لکه د کال د سر او مولود اختر او داسې نور. له کفارو سره په مخالفت امر، له ابوهریرة رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي. سپین وېښتان تغیر کړئ او د یهودو سره مشابهت مه کوئ. رواه الترمذي. ابن تیمیه رحمه الله وایي، په دې حدیث کښې په دې خبره دلیل دی چې له کفارو سره مشابهت زموږ نه بې له قصد او عمل څخه هم حاصلېږي، بلکې یوازې په دې چې زموږ د بدن د جوړښت یوه برخه کې موږ بدلون پرېږدو او په دې خبره کې ډېر دقت پروت دی، د هغه موافقت څخه چې زموږ په اتفاقي کار سره منځ ته را شي. له کفارو سره د مشابهت حکم، ابن عمر رضي الله عنه وایي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي، چا چې د یو قوم سره ځان مشابه کړ، نو له هغه قوم څخه دی. سنن ابوداود دا حدیث ذکر کړی ابن تیمیه رحمه الله د دې حدیث په تشریح کښې وایي که دغه حدیث موږ په مطلق مشابهت کښې وکاروو نو په دې سره بنده کافر کېږي چې په دې سره د مشابهت ټول ډولونه حرام بلل کېږي او که چېرته موږ داسې ووایو چې دغه انسان هم د کفارو په څېر دی په هغه اندازه کښې چې مشابهت پکې واقع شوی که چېرته دغه برخه کفر ګناه او د هغوی ځانګړې علامه ونو وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا دفاعي جهاد دپاره کوم شرایط دي هغه بلکل څه شرط ورته نشته دی دا درې شرایط مو ډېر مشکل سره ورکړي وکړي څو شرایط درې شرایط یو شرط ایمان دی ښه څه شی دی ایمان دی او دویم شرط افراد دي افراد کسان دي مجاهدین دي د مجاهدین تر سره دي یعنې دې دپاره د مجاهدینو ضرورت دی خپله خو جنګ نه کېږي که څوک خو به کوي درېیم شرط دا دی چې اسلحه وي د سره دا درې شرطونه دي دفاعي جهاد دپاره دې هر درو په باره کښې یو سوال دی دا خبره اسانه ده ایمان مجاهد و اسلحه نو له یو طرف ته د یو بد عمل خو ترغیب دی په خپله ورکوي د دې ته ضرورت نه شته بل طرف ته هېڅ بد عملونه منې شو نو موږ دا خبره کوو چې بد عملونو په وجه مسلمانانو باندې دا غټ عذاب دی چې کافر ورباندې غالب دي د کافرو حکومتونه ورباندې غالب دي د کافرو نوی کفري مذهب ورباندې غالب دی سیکولرزم ورباندې غالب دی موږ دا په هغو ګناهونو کښې یوه غټه ګناه دا ده چې جهاد یې پرېښی لهذا که چېرې موږ دغه عذاب ځان نه لرې کول غواړو الله در سره خپله ښځه بېګړه کړې ده یوه زامن در ته داسې ګمراه کړي دي یوه لوڼې در ته ګمراه کړي دي خو خپل کور کښې یو عذاب در ته جوړ دی یو په داسې بیماري باندې مبتلا یې یا داسې مشکل کښې واقع شوی د کافرو جیل کښې در باندې کافر ګلې ښځ سره غالب دي دا یو انفرادي عذاب دی دویم اجتماعي عذاب دی لکه اوس اجتماعي عذاب داسې پټ تقریبا په ټولو مسلمانانو کافر غالب دي ګوره دا ډېره ضروري نکته ده چې ته سوچ وکړو ښه دا اجتماعي عذاب دی که انفرادي اجتماعي عذاب دی چې کله دا اجتماعي عذاب شول و مونځ پرې خلالو و د روژې پرې خلالو حج پرې خلالو زکات پرې خلالو کې اجتماعي طور باندې مسلمانان مبتلا نه دي خو معلومه شوله چې دا عذاب کوم د کافرو غلبې والا عذاب دی دا عذاب د دغې انفرادي ګناهونو په وجې نه دي که نه اجتماعي طور باندې څوک کوي نه او انفرادي طور باندې اجتماعي عذاب رسي نه نو اوس به داسې مسالې ګورو داسې احکام به ګورو خو که چېرې ته یې چې یاره ما سره خو ایمان دوره نشته چې زه ورسره جهاد وکړم د دې مطلب دا دی چې ته بیا مونځ مه کوه روژه مه کوه ته خو بیا بې ایمانه یې ته خو اول اول ایمان راوړه بیا ایمان شرط دی مونځ دپاره هغه زکات دپاره روژې دپاره حج دپاره او جهاد دپاره خو کامل ایمان شرط نه دی دا چې ایمان شرط دی څه هغه کښې چې څومره الله احکام نازل کړي دي هغه ټول ته منې زړه نه تا ته تسلیم وي هغه منې او الله یو ګڼې هغه سره شریک نه ګڼې محمد صلی وسلم د الله رسول ګڼې په اخرات ایمان وي همدارنګې په ملایکو پیغمبرانو وغیره کوم ایمانیت دي اوس پر تا دا بهانه ونه کړله چې یاره ما ایمان